مخکې بیانو د مخالفت د بنی اسرائیلو کوم قولی مخالفت د حصتون نه هندتون یو هم فعلا امرو په داخل دو سره توازعن دی داخل شو تکبرا وها هنا بیان جماعت خاصه دلتا بیان دے دیو خاص کے معاش بل حیث خالقو من امر اللہ تعالی و رسولی علا نبینا و علیہ السلام دی مخالفت دا امر دا اللہ نو کو دا امر دا خپل پیغمبر نه خلاف و بیان عاقبتهم او بیان د انجام دی د ډیرو کو خلاصہ ان بعد الدعوه يكون الداعي بريء الذمه پس ته دعوت نه دای به یې ذمه هغه خپل کارو اوس ذمہواری چې کم ده په مدعو ده ما علی الرسول الا البلاغ دون الاجبار والاکراه او پیغمبر نشته مگر بلاغ دی رسول دی بر رسولان بلاغ وباسه دو باسه فالحصر اضافي لا حقيقي حصر اضافي دی حقيقي نه دی دانه د چې پیغمبر معلم نه دی او مثال یې چې رسان دی کباز ملحدین کی وایي او بیان تفریق القوم الى ثلاث فرقین بیان تفریق د قوم د دریو فرقو او منصادو یو حصہ کا قوم وا چې ښکار وکړ وقوم منعوهم بل قوم چې هغه منع کوله دی لاره وقوم ساکتون یو قوم کې خاموش هو غیر جانبدار دغه رنګ لمون دی باندې معاملې کو د ابتلا په هغه دې فسق او شیطان دې تداخله وکولا د دریاب په غاړه حوضونه وکنه د دریاب نو ورته ندی او لختی راوړل خالی پرز باندې با دغه لختو ته بند آزاد کړ او بو کې ممیان راځي او هوت ته بپریوږي دا به په ګرل په اسانه ونی شي تاسو خو نه جال واچو نه مو کوډه واچو لا نه په بل طریقه باندې میان ونیول کارو نشه دا یو هله شو یا ناجایزو د پاره دی وخت دا قوم درې حصې شو یو په دغه چل کو بل حصې په انکار وکړو بل حصہ غیر جانبدار وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ قالو د غبل فرقی و تویل معذرتن الى ربکم دا به مو عذر پیش کو رب ته چې مونږ خودی منع کړو او نه منع کېدل ولعلهم يتقون بل دا نه شاید چې دی ځانو ساتي د دې اختیار نه عظیم په خبره عمل وکړي فنم فلما نسو ما ذکروا به هر کله چې ير کدي ان پرې خود ترکو هغه چې دې پنور کړي شوی ان جین الذین ينهون عن السوء خلاص کما کسان چې ایمان کول د بدنه د امر د پاره د تقویم دی فکانوها پر شادوغان درې روز قربو بیا بچ دینو ختم ممسوخ د پاره نسل نه دا کوم شادوغان چې دي دا ځان له نسل ممسوخ درې روزي پس نه پاتې کیږي دلته ابن عباس سے ویل چې لا ادري ما نجت الساکتتو نه پوهېږم چې دې ساکتې سره سوي اکرمه صاحب دا ته خصوصي شاګرد و هغه ورته ویل چې زما خدا خیال دی چې دغه فرقه وبچي وای ولی پیغی خدا غا انکار کړو کنه چې لمت دایونه قوم الله مهلكهم او معذبهم ابن عباس یو خوشاله چې د خپل شاګرد په توجیه وین نجت ساکته تو دا ساکتوم پر بچو او د لیلا سین عام ورک په دې کامیابی دینه معلومه شو لکه شاګرد استاد ته یو توجیه کله پیش کړ دا دې نو چې رضا دا شاګرد دې زده په خبر عمل نکو نه هغه توجیه باندې د عمل کوي الله فرمایي چې دې ته برسي ناکار عذاب عذاب سیئه څوک بدی باندې مسلطي کله به په بخت نصر راغې کله به په سیاري براغې اوس هم کچره دینا د غزیمه د نور قومونو لر شول بیا دې معذب فخلف من بعدهم خلف راغ پس د دینا نا اهل خلیفګان یو خلف دی او خلف ورسول کتابا دی په میراث توړ کتاب یاخذون عرض هذا الادنى دی به هغه څه سامان د دې ادنا دنیا پرېښوتونو کې په حرامو کې ويقولون سيغفر لنا که چا به دا ولي کوي دی به ویل چې زر دې مونږ ته به بخښنه وشي خدای غفور رحیم دی وعده محکمه په کتاب کې په تورات کې الله یقول علی الله الا الحق چې نه به وي په الله باندې مگر حق ودرسو ما فيه دی لستل او هغه چې په دې کتاب کې کومو کپه پویدل ودار الاخرته خیر الذين يتقون په دې کې رد د قول د بعض متصوفه کی ځان ته سفیان په زور وې وینا فانهم يحرسون على الشهوات دی حرص لري په شهوات حرص الفراش على الشمع پشان دی رز د پتنګ په دیو باندې ويقولون ذلك لا يضرنا دا موږ ته ضرر نه رسي لأننا واصلون إلى الله تعالى من خدا رسید یو خدای ته رسیدلی یو بس حتی قال بعضهم یاکلون الحرام بعض په کې دا چې هغه حرام خوري او بیا وایي چې نفي او اثبات لا اله الا الله لا اله الا الله يدفع ضرره هغه د دې ضرر د فقې زمون وهذا خطأ فاحش وجهل ظاهر دا خطأ فاحش ته او جهل ظاهر دی عاذنا الله من ذلك مونږ له الله د دینه پناه را د داسې متصوفهم کار شیطان میں کند نامش ولی گر ولی اینت تصوبہ از ولی کار د شیطان کوي او ځان ته وایي زه ولي کدا ولي زما د دې ولي نه توبه افلا يعقلون دې سوچ نه کوي فکر نه کوي هغه وخت یاد ته چې پورته که غر ما فاز دی بنی اسرائیل دا وی وفد چې موسی علی السلام تر کوه تور ته تلو د معذرت لپاره کانه ذلتون وو کې دا په دی او سایه وظنوا انه واقع بهم دی ګمان او کې یقین ولري چې ما دا موږ را یوزي را باندې غره دینه معلومیږي چې دا تشا وهم نو سایه نو عین غر پورته شي وي بره د غنمو ځانه نه ټینګيږي او غر ټینګ شي ټول خوارق خذو ما آتیناکم بقوت ما ورته ویل او قلنا لهم اونی سه چې ما درګي تاسو په قوت سره عملو کې به ما په تورات دا دویشتمه رکو شروع شوه د سوره احراف نه کان فی ما قبلو بیان واقعات بنی اسرائیل وهاونا بیان حال بنی آدمه علی نبینا و علیه السلام عموما مخکې بیانو د جماعت ته بنی اسرائیل خصوصا او دلته بیان د بنی آدم دی عموما بأن كل من كفر فقد كفر بعد الإيمان هر څوک چې کفر کوي کفر کوي پس ته ایمان نه دا ایمان د میثاق او بیان شخص خاصن بیان دی او خاص شخص و بیان عاقبته او بیان د انجام د ده په بیان المثال شنیع یو شنی مثال پیش کولو سره یا کلب دی د دې رکو خلاصہ بیان الضرورت الى دعوت کتاب الله بیان د ضرورت ته دعوت ته کتاب الله بان كل احد عهده هر یو د دوی نه وعده کوي عهد عبدیته لله تعالی وعده د عبدیت د الله د پاره چې الله ورته ویلو الست بربکم زستا سره به مو کنه قالوا بلا انت ربنا زمونږ رب نو د خپل مربوبیت او د عبدیت اقرار چې کوم دی دی او فلهذا الايفاء لابد من الهدايه د دې ایفا د پاره او د یادولو ضرورت دی د هدایت ضرورت دی لالا يعذروا يوم القيامه دې د پاره چې د عذر پېښته کی پرد د قیامت ما جاءنا من بشیر ولا نذیر موږ ته نه بشیر راغلی او نه نذیر راغلی ولا کتاب او نه راته کتاب راغلی فقد جاءكم كتاب مبشر ونذير راغ تاسو ته کتاب بشیر راغ نذیر یا وجه ثان دویمه وجه ده بان الشیطان استعد لابدالهم شیطان مستعد هر وخت د پارا د گمراه کولو د دې حيث ادل باورا ابن بلعام دې شان سره چې گمراه کدي شیطان باورا ابن بلعام چې عابد او بني اسرائيل وان المنكر من القران ادل من الانعام منکر د قران نه گمراه تر د چارپایو وان الهدایت والادلال فی قبضه قدرت الله تعالی که هدایت ته که ادلال دی دا په قبضه قدرت الله وان قانون القرآن قانون قانون عدل قانون د قرآن پاک قانون د عدل دې کې ظلم نشته وان كل سمع وابصار لا يترتب عليه الآثار يعبر عنه بالنفي كما سمع کوم لیدل کوم لیدل اتباع د خواهش نفسانی دا سبب د هلاکت هم د دنیا کې دی او هم په عقبا کې دا د دې رکو خلاصه بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ هغه وخت یاد کا چې اغست ورپستا د بنی آدم ټولو من ظهورهم بشاغانو دوی ټول د آدم علی السلام د شان راويست بیا هر یو د بل د شان بل د بل د شان ذریتهم اولاد دي چې څومره نسل پیدا کړي نو دوی ته قیامت واشهدهم على انفسهم دی گواهان کړل په خپل ځانونو باندې او تپوس ته وک الستو بربکم زستا سره به مو کنه قالوا بلا بلکې ته زمونږ دا به انت ربنا شهید نا مونږ گواہی کوو بانک ربنا چې ته زمونږ رب دا اشهاد د څه د پاره والاشهاد لالا تقول يوم القيامه اشهاد د دې د پاره تاسو اون وای پر د قیامت ان كنا عن هذا غافلين منګو بشکل دین غافل افتهلكنا بما فعل المبتلون ایا تاسو حالا الله تاسو ته حالا تاسو حالا کوي به مونږه پس چې مبتلون یو کار کوي د ټول علم تاسو د اوس دلته ډیر سوالونه پیدا کیږي دا واده د دین کم نو شواهد علمیه او بیان د عهود الهیو هغه کې دا سوالونه جوابونه ذکر کړی وادي نعمان یو کنده وا الته دا غسته دا یاد ولې نه دا بلا اتوار راغلي دي دی په یو وخت نطفه بیا علقه شو بیا مزغه شو بیا جنین شو بیا رضی شو بیا سکیم شو بیا مراهق شو بیا شاک دومره اتوار په درال المعیره شوې ده اکیر څه بیا وخت قائم نشو دا خو کې دي ته یاد وي وی وخت په وخت یادون کې راغلی پیغمبر راغلی دی کتاب نازل شوی دی یاداش ورکړی دی که تاسو یې دی خو آدم وګورئ کړو حجت په دې باندې قائم شي اولو له په دې باندې خبر د هغه چا چې ما ورکړ د تخلې علامي خوارق لوی مقام لري په بني اسرائیل ډیر معتمد کوم بنی اسرائیل وي د دې په مجلس کې با دول زره کسان جمع وو دا بنی سترار د موسی علی السلام خلاف دعایو ته مستجاب الدعوات دا ویل هم د پیغمبر مقابله کې بیا د کور ته شډالې مولېږي به پای باندې خبر شو خو انکار ور باندې ونک بیا د بدوای شروع کړه بدوی به الټا ځان ته د کرا دا ته څه کوي ته خدان ته کېږي ویل بس ما باندې قضا قدر نافذ شوی دی اوس خبر اخلاص الله د دې لپاره یو شنی مثال دی در پیش د پس شیطان فن صلاحا ان تحمل علیه الحس کته په حمله کوي جبر او باس د شپینا کار عادت دی څوکیږي مو جب به خپلی کړه او تترکو الحس یې کپړې دی هم به جبر او باس بل پس پی کې د عادت ته چې هغه یو په نغې باندې بیا لګیا شي دا په یو حیوان کې نشته د د پار الله مثال شنیعه ذکر د مثال نه مقصد توجیه د ممثلی که ممثل شنیعی مثال به شنیع ذکر کی که ممثل حسنی مثال به حسن ذکر کی پدې کې نظر عظمت د ممثل ته نشي کولی دی بسوال کو چې د خدای خلوی شان دی دا قبی مثالونه څنګه ذکر کوي کله کما مثل الحمار ذکر کوي کله کما مثل الكلب ذکر کوي کله مثل کې باوزه ذکر کوي ذالک مثل القوم الذين كذبوا بآيات دا مثل دا قوم دې تکذیب کوي د ما پیاتونو تقصص القصصا دی ته بیان کې دغه شخصي لعلم تفکرون دې د پاره کې دې سوچ دا معلومه کې اعتبار خاتمه لره کډیر لوی مقام دی او سړی د ابلیس څومره لوی مقام ملائکو کې استوګنه و لوی مقام و او خاتمه خراب شاء مت قوم الذين كذبوا بآياتنا وانفسهم كانوا يظلمون بد کی حد مسل نه هغه قوم چې تکذیب کی زما پایاتونه د دې د بشارت په شان د عدم بشارت د دې د فقاهت په شان د عدم فقاهت د دې د سما په شان د عدم سما بل هم اضل بلکې د چار پاینه گمراه تر اولئک هم الغافلون دا کسان کې دي غافل څوک چې دا په ضبط کې راولي د دې په تقاضا عملو کې جنت ته به داخلي دین معلومه شلا چې خدای له بزان نه نوم نه کړي د خدای نومونه توقیفي دي د کور نوم به ونه نه وي پاتې دا مسله چې بعض خلک وایي چې پروردگار په قرآن کې دی نه په حدیث کې اري زقرسان هونه په قران کې کې نه په حدیث کې دام کو الحاد کې په نومونو دا په حقیقت کې دا اذن په یو مرادف اذن به قبل مرادف راجح کې کوم دی د دې معنا د رزق رسان د خالق معنا دا پیدا کونینده د ستار معنا دا پردا نه هنده اذن په یو مرادف دا اذن په بل مرادف باندې اذن په ملزوم اذن په لازمی الکه مهم د نقص لپاره د الله نه لا جوړ کړ د بت نوم یې کړ دا د کور نمونه دي دي سيجزون ما كانوا يعملون زر دې جزا دي هغه چې دي کوم عمل اوس دا غي بالمقابل دي بیا په اخر د رکوع کې جماعت مصدقه دا ذکر او بیان د عاقبت د هر ټولو وان الامهال لهم استدراج لهم دې ته مهلت ورکول دا دې د پر استدراج د درجه په درجه عذاب ته نږدې کول تو مشو مغرور از علمی خدا دیر گیره سخت گیره مرتورا د خدای د صبر نه مغرور کېږه ما دفع د قول د کفار د پشان د نبی علیہ السلام دی چې ول انک لمجنون او بیان بعض دلائل توحید بیان د بعض دلائل توحید دی عالم په غیب الله دی لا غیر نه بل شو هر چې اعلام بالغیب دی هغه جدا شي و بیان وظیفه النبی علیہ السلام بیان د وظیفه د نبی علیہ السلام او الانذار او تبشیر انذار دے تبشیر دے تبلیغ دون الاجبار دی له مهلت ورکوم زما تدبیر ډیر محکم ان متفکروا ما بشاب من جنہ دی حضور ته مجنون وي ایا دی فکر نه کوي فیعلمو چې دی پوه شو ما بشهادی من جنہ نشتر پسیدی باندی جنون ان اللہ نذیر مبین مگر نذیر مبین بعض لیل توحید ذکر کئی اولم یندرو فی ملکوت السماوات والارض دی نظر نکی قل انما علمها عند الله عند ربي علم د قیامت تنی د رب زما لا یجلیها لوقتها الا هو نه ظاهري وخت قیامت تر الله دا مفاتيح الغیب کی جبرئیل صاحب چې په انساني شکل لاغلی وو تاسو نه کړیو بل اسلام بل ایمان یو داو چې بتا تقوم الساعه دې ستانه سوال کې د قیامت گویا ته مبالغه هم کول کې په سوال کې د قیامت قل انما علمها عند الله علم د قیامت په نزد الله دی لكن اکثر الناس لا يعلمون اکثر د خلکو نه پوهیږي نه خود ته انکار کوي قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله تور تور چې زم مالک د نفس ول د نفس د ضرر نیم اچ الله اراده ولري مال قدرت په خبر راځي بل مسله ده ولو كنت عالم الغيب لاستكثرت من الخير کچری زوی عالم په غیب ما به طرف د کثرت حاصل کړو د خیر